شتا الچته نشوي چې تا عذر پیش کړی وي نبی عليه صلوات و سلام ته بما پاغ سبانه اعتذر الیه المخلفون چې عذر پیش کړي او هغه ته هغه خلکو چې رسو پاتې کړی شي وي یرا تاوم داسې عذر پیش کړي وي لکه څنګه چې هغه نور خل عذر منافقانو پیش کړو کابه ماته وي چې زه درو جن کو خپل ځان ثم قلت ما وی لهم غیتا هل لکیا کوم خاطر ها وځي ولا ها څه ویلي او مخامخ شوی په دې کار تا سره دو سړي په دې کار دو سړي تا سره نورم شریک شوی قالا نوی دې دوالو مسلما قلتا پشم پشان داغه چې تاوی دي هغه مغه څه خبره وکړه چې خپل عذر پیش نه کا چې بزمنګ نه نقصان شوه دې مغنه حاضر شي په میدان تبوک باندې هغه دواله چې ما ته پیش کړو نو هغه دواله زما د پاره یو نمونه شو چې ګورا غیم زما غوندې نو ما هغه پسې اقتدا وکړه ما نه دارا قال حضرت کعب بن مالک وی رضی الله عنه فمزیت نزلالما حين ذکروا مالی پا وخت باندې چاغه تذکر وکړه دا غدو زما د پاره تر دې چې ناشنا شو زما د پاره په نفس زما کې زمکا تر دې چې د مدینه غزمه کما ته ناشنا ښکارا شو ازمه کړه ته ناشنا شو خلق ناشنا شو ځکه چې زمنګ د پیغمبر نه سکړو خبره نه ومنل کنه چا چې د خپل مشر خبره نه منلې هغه څه خلکو دا سي بایکار په کارم دی چې یو سړی خلاف سنت یو کارو کې دا هغه څه بایکار په کار دی حتا تر دې چې ناشنا شو ما د پارا نفس ما په د غزمکه د مدینه کې فما یا بالارض التي اعرفو نو مزه دا نو د غزمکه هغه چې ما په جان دې دلا هغه زمکه په خپل حال پاتې نشو چې کوم زمکه د مدینه ما په کوم حال کې پیجاندله د وجه د غمونو د فکرونو نه غمونه او فکرونه او جړاګانې کولې نو کمزوري شو کمزوري کیږي سره اړ وخت فکر غم کوي کنه ګیره سپین شي سر سپین شي سره کمزوري شي دا ولې یاره وي غمونه دي تکلیفونه دي زیاده سبا غمونه دي یار سره ها فاما صاحبا فسكنا وقعدا دواړه کې ناسیدو فی بیت ما به چې السلام علیکم نو ما به قتل د پیغمبر خلی ته چې جواب را کوي او کنه دغه چې په جواب ورکولو کې شونډې خوځيږي او په نور کولو کې شونډې نه خوځيږي ثم اصلي قريبا بیا بز نږدې شوم پیغمبر سره ما به منځو کې نږدې هغه سره دې باندې ځکه د موسی و اسارقه ګور پیغمبر ته بایکاټ هم کوي پیغمبر سره نږدې کی کړي د معنی طالبي یو خبره زه په کینم زه سره یا کړه مې راولا کړه والا څه کوم ته کې دا صحابه او پاک خلکو دیندار خلکو پوه ځکه هغه په دې دین باندې طرف ته روانو و اسارقه النظر او ما بکتل نبی علیہ السلام تا الکه وشته راغله او سارقهن نظر او دسترګو او ما بکتل اصل کې او سارقو سارق څه ته وي غلا ته وي ما بغلا کولا په دې کتلو د نظر کې یعنی پټ پټ مې ځکه غلام خلق کارونه کې سکلې کوي پټه کې پټه سکلې چې کله به خیال بنون ما به قتل داسې او چې کله به خیال شو بیا بس داسې ما قتل چې زیاده نه ګو نو ما بغلا کوله په نظر کې یعنی قتل سترګو باندې ما قتل فاذا اقبلت على صلاتي او کله بچدا مخامخ شوم زه په موږ خپل باندې نو ما وکته الیا ځانتا کله چې به ما خپل مون طرف ته توجه کړه او نبی علیہ السلام به ما ته قتل نو ما بیا وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي او کله به چې التفات کو په طرف زما نبی علی السلام نو ما به اعراض کو ما به واړو خپل سترګې داغنا چې ما ته نبی علیہ السلام قتل ما بزان بے پروا کا چې نبی علیہ السلام ما ته نګوري حتا تر دې ذا طال ذالک علیا من جفت المسلمین تر دې کله چې وګد شو دا زمانہ په ما باندې داغه ډېرې سنا سخت د مسلمانانو نه بے توجه کېدلو د مسلمانانو نه نمشیتو رالم زه حتا تر دې تصورتو چې دا رهایت به قطا دا چې زه نو خته دما باغا دیوال د باغ د ابو قطا ډېر تنگ شوم خلکو بای کارټونه خبرې ما په پیغمبر سلام او سلام وانه تنگ شوما خبر ختم شوی بار دن نه بایکاټونو زما د ترز ویو زما سره ډیره مینه وا ابو قتاده غي او باو ما به دې باغ ته بلار شم خوراک به وکم داغه سبا غف شپلو اغه جلالم نو هغه بلالم بخلاو باغ ته داسې د پیغمبر په خبره داسې صحابه کلک وي بایکاټ وي خدي زمنګ امیر وی بایکاټ غلط خلکو سره اسی اسی وی الګه خو چې امیر صاحب کوم حکم کو دا خلکو خلاف چاغه کم نقصان وک جماعت تا بس بایکاټ دی بس بایکاټ دی بای بس بایکاټ شکا دې کې څو چور چرا پکار ده پوه چې زمنګ شیخ زمنګ امیر منګ لاغه مقرر کړي بس هغه زمنګ امیر دی حام شیتو زلالم حتا تر دې تصورتو چې زه ورخته دما پاغه دیوال د باغ د ابو قتاده باندې ابو قتاده یو باغ او چت پاغه دیوال خته دما ټوپه کې کته وهو ابن عمي ازما د ترزویمو واحب الناس لیا او ډېر خو خود خلکو نه ماته ازما او دا غړي د مینوا د ترزوی خامخا مینه یو بل سره ډېرې زه قسم در کوم تا ته په الله هل تعلمونی احب الله ورسوله آیا ته پوه نه چې زما د الله او پیغمبر سره ډېره مینه ده تا ته پته نشته تا ته خو پته چې زما د الله او پیغمبر سره ډېره مینه فسکتنا غچپ شو د جواب را کولونه فعدت نو زه بیا دوباره شوم سلام مې فناشتو نو ما قسم ورک هغه ته چې زما د الله د پیغمبر سره مینه نه ته پوه نه فسکت نو بیا چپ شو فوتو نو په دریم ځل می ورته وی واپس می کړه خبره چې قسم نور کوم ها قسم می ورکاغه تا چې زما د الله د پیغمبر سره مینه نه ده چې تغله کیږي فقال نو په دریم ځل جواب راک الله ورسوله اعلم بس جواب یې داو الله او پیغمبر د الله خپوي بایکاټ شوی دی وی چې هغه دا سره خبرې ونه کړې جواب یې را نه کا ما حزاز ما د خپل ولې دی دی ما د ترزوی باغ دی خبرې برا سره وکي پټ بګیرو سب څوک بنئ او ففازتینا زما د سترګو نه اوښکې توی شوې اومې جلل ډېر چې یا الله بادرو نقصان کړی دی چې د یو غزا نه پاتې شوم نو ټول خلق رانه جدا شو زمکه د مدینه ته ناشنا شو خپل پردله ته دشمنان شو استاد را سره داسې شو داسې زندگی ده دا ففازت عینایا دا داسې د پیغمبر په خبره منو کې باندې کلکو کنو چاله کده سره بایکاټ ویجی بالکل بایکاټ بالکل په پټم بایکاټو په کارم بایکاټو نن به یو امیر سیب حکم کې د سره بایکاټ کار بایکاټ او پټو سره بیا راشه درشه منډي چاله معلومه پوه شي چې دا منډي ده پر دې ما ملمر راته وې کم دې مې منډي سره منډي ځان دې مې منډي ته راځه هغه دې کوزه انتظار کوم منډي چې نه غلطي منډي ځان دې ولکه منډي خو راځه نو هغه ذمہ دار سامان راوړو او بازار کې خرڅ کا په منډي کې یقول هغه ذمہ دار وی من يدل علی کعب بن مالک سوق بو خیمه تا کعب بن مالک هغه ذمہ دار وو تجارت تم راغله خو بادشاہ د روم را لګلو چې لال شاه په مدینه منوره کې یو کس دی او خپل ملګرو ته څه کړي بایکاټ کړي دی وارا شاه زب تعالی لري لري عہده درکما خوراک بدر کما مزي بدی پیسې بدی دولت بدی او چې کلک مؤمن مسلمان یې هغه پیسو اصل نه کېږي ناوړي یار اوړي ټول دنیا ور کېږي ناوړي وي خیر دی استاد مې دی دیني راته خودلې قران راته خودلې خدای شته کنن د دین او د قران پروا کوي کوي دا درجه پروا کوي خو د قران د توحید پروا نه دا نه وي چې چرته منګه او درسونه چرته منګه او دوره چرته منګه او حدیثونه او دا الله فضل او چې د علماو په وجه مونږ ته الله قران او سنت رزد شو زمونږ عقیده سم شوې زمونږ کورونه سم شو اعمال سم شو نه نه دا بیا یې دی وګوره ها فتفق الناس نشورو شو خلق یشیرون له الیا چا خلقو با اشاره کولا اغه سړی ته الیا په طرف زما خبره چې هغه ته هغه پوه شئ حتی تر دې هغه ذمہ دار ما سره راغی فدفع الی کتابا من ملک من ملک غسان نورې کما ته یو خط د بادشاہ د غسان نه وکنت کاتبا او ذلیکون کیما یعنی ما خطو کتابت کولش